وکذب بالصدق او نسبت درو په قران ته اس جاءو صدق قران کلا چراغ دا قران دتا الیس فی جهنم آینه دے په جهنم کې مسول للکافرین زید کافرانو بلا دے والذی آکس جا چرات له وګو بصدق په قران وصدق او تصدیق کړي داغه خبره وصدق او په حال دا چې تصدیق یې کړی به په خپل د قران څوک دې مراد حضرت جبريل عليه الصلاه والسلام قران راولې دي نبی عليه السلام دا غو خبره تصدیق کړي دي یا صدقه تصدیق کړي دا غو خبره چا ابو بکر صدیق الیس الله بکاف عبده آیا نه الله کافی خپل بنده لرا کافی دی ويخوفونك او یری تعالی را پاکسانو چې بيد الله ندی وی مل بدی کی شل بدی کی ګډ بدی کی وما یذلل الله فما له من هاد او سوچ الله گمراه کی نبوی اغل را سغلار خودن کې میا د الله شاته چې الله لا سمکی فما له من مزل نبوی دلرا سو گمراه کوونکې آیا دغه درګاهونه بندونکي د مهربانتیا د الله لا قلوا حسبی الله کافی دی مال را الله علیه خاص په الله یتوکل متوکلون ځان د اوس پاره ځان سپارون کی وایا پیغمبر یا قوم ملوی زما قوم عمل کوي علا مکانتکم په خپل طبیعت باندې انی عامل بشک ذا عمل کوم کې د خپل بیان چا چې قران الله وزده ک ځان له فایده وکړه مال بسو کی قران بس دګي د جنتونو لایق وو ګرځي خلکو ته برناول کی خپل بازار پوي کی مال سره ولي الله استاد بل او او افس ابلس تاسو له فایده ومن ذلّا آسو چې گمراه شو فانما یذل علی یقین سزا د گمراهی د پاغه وما انت علیهم بوکیل اول شکنه لا د دوه قسم روحونه والي نو یو روح هغه را پریدي ایو برا پاتې شي فیوم سے کلتی قضا علیه الموت نو سار کی هغه روح چې فیصله شي په هغه باندې مر و یرسل الاخرى او رولږي هغه بل را الی اجل مسمى تر هغه نیټه مقرره پوري ان فی ذلک لآیات خین پدېږي سازي مشان نغری لقوم یتفکرون دا سه قوم د پاره چا سوچ کوي ام اتخذوا من دون الله شفاء ايون ولدي بيد الله نور شفارسيان وایا اولو کانو لا یملکون شیئا اگر کدی واک نلری اگر کدی لا یملکون اختیار نلری شیئا د زری مالکان نیوی د زری ولا یاکلون او نه پویږي نام بیا به شفارس کوي نه شفارس نشو کوله ها وایا لله شفاعت جميعا خاص لرا شفاعت د ټول خلاصول د ټول له ملک السماوات والارض خاص الله اختیار دې د بر او د حکتا ثم الیه ترجون به وخا دې الله تاسو واپس کولې شي و اذا ذکر الله وحده شمازت او کلا چې یاد کړئ شي الله یک یواز قران کې یک یواز چې زمواد ارسی او الله دې نشم عزت قلوب الذين تنشي زړونه دا کسانو چې مان دروړي په آخرت و اذا ذکر الذين من دونه او کله چې یاد کړئ شي هغه کسان چې به د الله نه دي اذا هم یستبشرون ناګهان وي خوشاله خوشاله وایا اے الله فاطر السماوات پیدا کوونکې د اسمانونو ول ارض د زمکو عالم الغیب یا عالم الغیب اے پویا هغه پټو سيزونو او شاد په کارو انت تحکم بین عبادک ته فیصله کې به مې د خپل بندګانو کې پاس کې چې دی فی پای کې اختلافون خلاف کوي ولو ان للذین ظلموا کچرت شي د پردا کسانو چې ظلم کړي هغه څه چې پزما کې ګری جميعا ټول او پشان د دې سره د دینا او فدیه ورکې دی پاغي منسو الا عذاب د بد عذاب نه فورز قیامت کې نو قبول بنشي دنیا کې معمولی چیز قبليږي الته نه قبليږي ها وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او کار بشي ته د الله تر طرفنا هغه عذابونه چې دې په ګمان او خیالم نو خیال هم نه ساده چې عذابونه برازي وبدا لهم سیئات ما کسبوا او کار بشي دې ته بدی دا چې دې کوم عمل کړو دنیا کې بیا کلا چې ورکو منګه غته نعمت خوشحالي نو قال وای دې انما اوتیته علی علم یقین را کړې شوی ما ته دا سره پوي زمانہ سره پوي نه زه دې لایق ما ځکه مال ملاو شو واته لایق نه وی دا الله نعمتو تعالی درک بچی تر دې لایق نه وی دا د الله احسان وګڼا چې تی خپل کتاب ته کې نو لې تر دې لایق نه وی ها تلایق د نور سيزونه وی خو الله احسان د سره کې تیرا وسته زه لایق یم زه د خدای لایق یم زه د پیسو لایق بیس لایق نه ما انما اوتیتو علی علم بشکرا کړی شوی ما ته دا پویا دا علم سره د پوی زمانہ دا هدا بل هيا فتنه بلکې دا فتنه ده عذاب دې ولکن اکثرهم لا علم لیکن زیات خلکونه نه پوي قد قال الذين من قبلهم تاکي ویل و دې خبر لرا کسانو چې مخکره دینو دا یو خبره په خام چا کړو هغه سوکو قارون بې ایمان او سمې زما منډه دې لار هغه منډه ته تس نشي او منډه ته اخلاص نه کی ها ما فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون نو لره نه کده دینا هغه مالونو چې دې کسب کړو هغه عقیدو فاصابهم سیئات ما کسبو نو اور سه دای ته بدی دا چې دای کوم عمل کړو دنیا کې والذین ظلموا من هؤلاء او کسان چې ظلم او کده کسان ناظر دي چې وبرسیږي دای ته سیئات ما کسبو بدی دا چې دای سو کړو ما هم بموجزین او نو به د اخلاصي دن کې د الله نه دا یا چې انسان وګوري فورا د سړی نه به اختیار چره وږي چې یا الله زه غوړي ګناګار ما هو بیا هم نا امیدی نه کومه تا ویلی لا تقنطو من رحمت الله جاری خلق جاری دا چې جاری حلقابی خلاف نیولې دروازې نیولې او دا چې یا الله الله الله مختلف زبون من خلق چې باسي یا الله ما معاف ما معاف لا تقنطو من رحمت الله من امید کېږي دا الله د مهربانتیا نه الله دې مونږ بوزي ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله معافي کوي د ګناهونو ټولو ټول ګناهونه الله معاف کوي په توبه سره په شرک معاف کوي خو انسان انسان نه معاف کوي بې ایمان کته او ته لکه ماته معافي وکا نو راشه الله وې ماته توبه باسا زه معاف کوما ان الله یغفر الذنوب یو سړی جرم اومانه راغی چې دا چې زه پوه شوی نه ما مانه خدای غلطی شوی دا ما معاف کړه بالکل معاف بس معاف انا ته به کې به چون چرا کې لګا زبانی سره دغه بس بیا به نور کسی می سینه کې هغه چې ما معاف کړه زمانه غلطی شوی بس معاف پوه شو کنه ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله معافی کوي د ګناہوں ټول په توبه انه هو الغفور الرحیم بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان وانیبو الی الله او رو ګرځي الی ربکم فل رب تا واسلمو او غاړه کې له هو الله تا من قبل یاتیکم العذاب مخکې دا نه چې دا بشی تاسو عذاب ثم لا تنصرون بیا تاسو هم دادونه کړی شي واتبعوا احسن ما انزل اليكم تابع شه خستا کتاب چې دالي غلي شوی تاسو ته من ربکم ته طرف طرف تاسو نه خلاصوي الله هغه کسان چې ځان یې بچ کړ د ګنا نه په سبب د خلاصي به مقالتهم په سبب د همت داغه بفوزهم په سبب د همت داغه لا يمسهم السوء چې او بل رسیږي ته تکلیف ولا هم يحزنون بده غم جن شي الله خالق كل شيء الله پیدا کوم کې د هر یو شی او هو على كل شيء وکیل او دا الله پر یو شی ذمہ وار بل الله بلکې خاص د الله فعبد عبادت کا او کو من الشاکین شرطا بدارو وما قدر الله حق قدری او تا قدر نو کده د الله پوره تعظیم پوره قدر د الله والارض اسمکا جميعا طولا قبضته فقبضه د الله کې یوم القیامه پوره د قیامت کې والسماوات اسمان متویات راغونډي دونکي وي به یمینی په خپل طاقت صبر کوه ذاته او نکلی جی ووفیت کل نفس ما عملت او پورا ورکړي شي هر یو نفس بدل د عمل چا نفس کوم عمل کړي چې چا کم عمل کړي سورۃ ترجمه او درسونه بیان نه کړی دي قران نه ذکر هغه پورا الله بدل او کې دا تب اوس لیکلي چې تاسو وایي او هو عالم او ځکه دا الله خپوي چې چا سوره خدمت کړي نو طلباء او علماء دا وظیفه راوړل د چونو خدمت کول، ګرموز، دسترخوان ښورول، په دې مشرانو خوړل روټۍ، دا هم ټول عبادت دی، د دې پوره ثواب به درنه ملاوېږي. ښه داسې کپړو د مشرانو کپړو کپړې وینځل وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا روان بکلی شي کافران جهنم ته زمرا ډلې ډلې ډلې ډلې رواني چې جهنميان جهنم ته دننه کېږي نو په وخت به ته دروازې کولاو شي نو چې دروازې او ته کولاو شي د جهنم چې سوره ګرمي دا او تپ دی هغه ولا په کم ځای راشي په دې مخ باندې لکه ستاسو کمره ده بنده ګرمي دا چې کولاو کوي نو هغه ګرماش په سره دي الله دې من بچ کی قالو وای بده بلا بشک راغلیو او مولایان راغلیو مولوی صاحب عبد الواحد مولوی صاحب موږ ته قرآن خود موږ ته به ترجمه کولې موږ ته به ناظره خودلا موږ ته به ترجمه خودلا موږ ته به احادیث او علوم او قرآن او خودلا ولكن زمون په زمانہ کې په وخت کې ولكن حقت کلمت العذاب على الكافرين لیکن ثابت سوی حکم د عذاب په کافرانو د وجود کفر دا غینا وقال لهم خزنتها نوای بزی جنت یانو تا خزان چیان د دې جنت السلام علیکم په ګټونو بو تو ولالی ماشاءالله السلام علیکم په خیر علی په خیر تبتم خوشاله اوسئ را خلی خو خوشاله بمی کله سره راشه به خوشاله نه کنه نا را لې خیر علی په خیر تبتم خوشاله او دې خوشاله منډه پور دې خوشاله نه وقضیا بینهم او فیصله بو کې شي د درمیان ذابل حق په حکم د الله وقیل او ویل شي الحمدلله رب العالمین لا الحمد نو د الله چې پالون کړي د مخلوقاتو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ مومن سورۃ مومن کې نفي د شرف الدعاء چې لایق د رحمت کېدلو دی یا الله او دي صورت کی طریقه د بیان خی طریقه د بیان دا او دلیل نقلی دی داغه رجل مؤمن چې د فرعون په کورنۍ کې الله د موسی علی السلام د پاره ملګری پیدا کړ کله کله په داسې قوانینو کې باغ ناکار خلکو کې به الله ستایو ملګری پیدا کوي خو کله به خوند وګرځي بیا غافر ذنبی چې بخشش کوونکی د ګناونو دی چې کم خلق زما دا درس اوري خصوصا نارینا زنانا طلبه هغه ته درخواست دی چې د مسلې د توحید بیان خامخا نور عوام ته کوي چې د الله تعالی د جهنم د اور نه بچ کی مقصد زموږ د ترجمو داره چې خلق د عذاب د جهنم نه بچي او چې توحید زده شي الله به د جهنم د اور نه بچ کوي غافر ذنب بخشش کونکي د ګناهونو دی وقابل توبه قبلون کې د توبه دی شدید العقاب سخت عذاب والا دی عزت او خاوند طاقت دی یا خاوند نعمتونو دی لا اله الا هو نشتره بل حاجت پر کول والا بغیر دی الله نه الیه المسیر خاص دی الله تعالی زیاده ګرځیدو زیاده واپس کېدو ما یجادلو فی آیات الله جګړه بنه کوي پایتونو د الله کې الا الذين مگر کسان کفرو چې کفر کړي فلا يغرر کا تو دوکن کی تعالی را تقلبهم او لیدل د دې فل بلاد په خارونو کې کولو کې او لروړي وي غټ غټ غټ غاړو کې کذبت درو ویلو مکر دینا قوم دنو علی السلام ولحزاب او ډلو من بعد هم پس دینا وهمت کل امه برسولهم او قص کړو هر یو ټولګي په پیغمبر خپل باندې الذين كسان يحملون العرش چې تابعدار دي دار شو چا پیر دار شو ندي ومن وا چې چا چا پیر دي اس ندي یسبحون پاکي بیانې په حمد ربهم په حکم د خپل رب ويؤمنون ايقنا باور کوي به په دې باندې ويستغفرون او بخنه غواړي للذین د پردا کسانو امنو چې مان وروړي د الله په یووالي د الله په یووالي چې چا ایمان وروړ الله د عذاب د جهنم نه بچ کوي الله دې موږ بچ کی ربنا ایز موږ ربا وسیت کل شین رحمت و علما رسیدلې ته ار یو شي ستا په بار د رحمت او د علم د پوي فاغفر للذین بخنو کا هغه کسانو ته چې توبه وکړه د شرک نه وتبو او تابع شوی دي سبیل کا استاد کتاب وقیم عذاب الجحیم یا الله او ساته دیلرا د عذاب د جهنم نه فرشته دعا والی ربنا اعظم ربا وادخلهم دنکا دا قران والا جنات عدن جنتونو دا مشوالی التي هغه جنتونو وعدتهم چې تا وعده کړی دا غي سره پجبه د انبیا او قران کې ومن اوا سوکم دنکا صلحا چې نیکان وی من آبائم د پلارانو دا غینا هغه پلاران چاہے کې صلاحیت د جنت دتلو وی ار پلار نه ار هر کو جابو دي نه هغه پلاران چې د خپل بچو په دینداري باندې خوشاله وو هغه پلاران چې پای کې صلاحیت د توحید او د تل جنت ته وازواجهم او یا الله دنه کې داغي بی بیانې خزه چې خزو ته ویلو زلال شاو د الله دین بیان کوم موږ په خیر دی که ارسي موږ په وخت تیرو یا وازواجهم ملګری داغي وذریاتهم اولاد داغي بچي انک انت العزیز الحکیم یقینا تو خاص غالب او حکمت والا وقهم السیئات الله موږ دعاګانو کې راولا خو تاسو مؤمنانو ته په وخت د بیان د توحید کې مؤمنانو ته دورو غوسه نه وي په توحید په مسلې په بیانولو لکه نن چې تاسو ته الله سورو غوسه دی ځکه اوسم چې موحد په توحید بیانو کو دی بشلې دا پیر بابا لته ومنو ملګری ویزو نو چلالو نوالتا اوس ماشاءالله حالات ډېر خشوي دي هغه چې مخکې به چاپېره خلک ګرځي اوس څه شي ګرځي دي پردي چاپېره شي زنانو ځان نه دی زنانو ځان هغه د چا چار چار چاپېره ګرځي دوه هغه شي ختم کړي دي منجوران ناس یوې د اولاد والے بل وی دار بل وی دار بل وی دار نو دی اولاد والا دی ما څنګه اولاد ورکړي بس اولاد ورکړي کنه مې دا خو کمزور دی وی کمزور دی ته دا بادشاہ دی بادشاہ پیر بابا بادشاہ دی کمزور دی ته مال کمزورې دي موږ د دعا محتاج سړی اوچت شه بلم راغې بلم جو بل جوړ شما ته ملګری اوس به خدای شته اوس به اوس به اطلاع ورکړي چې دا فلانه راغلی دی او راځي بیا مصیبت جوړي ها نو مې دا ګول چې صحیح خبره کې وي بچی مور کوي ارسه ور کوي دا د مل دی به داسې شلیدو تشاقو نفیم شلیدو به داسې راشته دی وتلو ته سلار چې مونږ وځو سالکوم دادې وجنا تاسو به په انه یقینا شان دادې اذا دعي الله وحده کلا چې روبل لش الله اکی आवाज نو کفرتم کفر وکاو تاسو وای یشرک به تؤمنو او کبره خدا ر پیدا شو د الله سره پر سو نو تاسو به مان فالحکم لله العلی الکبیر فیصله خاص الله تعالی چوچتل وی ذات ته فدعو الله رحمت کی الله لرا مخلصینا چې خالص کون کی الله د توحید ولو کرہ الکافرون اگر کبدی غنی کافران رفیع درجات پورته کون کې درجو دې زلال خاوند عرش دې یلقی الروح من امری علام یشا رالیږي وحی خپل حکم پاچا چې خوږي من عبادی د خپل بندګانو نه لینذرا دې لپاره چې ویری خلق لرا یوم التلا ورځ د مخامخ کېدونه پاور چې خلک به مخامخي الله سره یوم پاور هم دی با بارزون سامل شي پیش الله تا لا يفعل الله منهم شيء پټ بنشي په الله دې نس شي لمن الملك اليوم आवाज بوشي زچاره اختیار نن ورځي خاص الله یو زور اور ذات الیوم تجزا کل نفس نن ورځي سزا ورکړي هر یو نفسه په سبب دای چا کوم عمل کړي لا ظلم اليوم یعلمو پویګ الله خائنۃ الاعین پاغستر کو خیانت ګړو وما تخفي صدور اوا چې پټي سینې والله والله یقضی بالحق رالی حق والله یقضی الله فیصله کوي په حق والذین واکسان یدعون چې دوی ته د مدد من دونه بيد الله نه لا یقضون بشین د فیصله نه کوي په یو شی نشي کوله فیصله په یو شی وما کید الکافرین الا فی ظلال او نه د تدبیر د کافرانو مگر په تبای کې تبا شو ذلیل او رسوا شو او به فرعون زرون پرې د مال را اقتل موسی ز اوجن موسی علی السلام وليدعو ربه او دی بلی خپل رب لرا او دی بلی انی اخاف بشک د یریګما ایوبدل دینکم چې بدل بک دین تاسو کته ګور کنه بدل بکی دین ساسو او ایو زرا فی الارض الفساد یا بحکار کی پزمک کی فساد وقال موسی او وی موسی علیہ السلام انی بشک از عصو پنا عالم پر افساسو ورفقکم پر افساسو پر افس زما او پر افساسو من کل متکبر د هر یو متکبر نه لا یمنو چې مان وروړي په یو مل حساب او ورځ حساب نو نازل بشي په سزا د دروغ دا و ايکو صادقا او کوي د رښتینو یوسفکم بعض الذي يعدكم وبرسیږي تاسو ته باز هغه چې یری تاسو لره وعده کوي تاسو سره ان الله بشک الله لا يهدي من هو مسرف كذاب بشک الله توفیق نور کیا چاہتا چې مشرک کذاب دروغجن یا قوم ای زما قوم لکم الملک اليوم تاسو لا بادشاہی د نن ورځې ويا قوم ازما قوما انی بشک ز اخاف یریګم علیکم پتاسو یوم التنا دا رز د چغینا چغی مخلوق وي یوم پاورز تولونا چې وابل اول شي تاسو مدبرین شکر خوردا مالکم نبوی تاسو را بيد الله من عاصم سو بچون کې و مې یذل الله سوچ الله گمراه کی فما له من هاد نبوی هغه لرا سوک لار خودونکې ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات پتاخیر هغه او تاسو یوسف علی السلام په خوا په دلایلو نو فما زلتم همیشه وي تاسو په شک کې دا سنا چې راتل کړیو تاسو صفار یوسف علی السلام همیشه شک کړو حتا تر دې اذا هلاکا کله چې هلاک شو فاس یوسف علی السلام نو قلتم تاسو من عمل سیاتن چا چا عمل کو بد فلا یزا سزا نشور کول الا کته ګور اسماعیل مگر په شان ته داغه ومن عمل هغه چا چا عمل کو صالحا نیک من ذکر نار نه یو انساو کو زنا نوی حال دا دی چې دی مؤمن فولای کړه دا کسان یدخلون الجنه دنکیږي به جنت یرزقون فیها بغیر حساب رزق بور کول شي ته په دې کې بلا حساب وانا ادعوکم او زرا غالم تاسو لرا ال العزیز الغفار غالب بخشش کوم کی ذات تا لا جرما خا مخا بشکا چ تاسو را بلې مال را الیه په طرف دا غی لیس له نبوی دا غی د ارداوتن بلنا دنیا او آخرت کې وان مردنا ال الله او بشک زمنګ واپس کېدل دی الله تا وان المسرفین او بشک جاته کوونکو هم اصحاب النار دادی خاوندان دور فستذکرون ما اقول لكم زرد یاد بکې تاسو هغه چې زه وینا کوم تاسو ته واوفوز امری ال الله او سپارم زه خپل فیصله الله تا غدوون سار پچا په فرعون یانو ما فرعون دا هم ګور غدوون سار واشین او مازیګر و یوم تقوم سا او پاړ شو بدری قیامت اواز بوش ادخلو آل فرعون دنکی فرعون یانو لرا شد العذاب سخ عذاب تا ویتهاجونا فی النار او کله چې جګړه وکړي د فنار پور کې نوای بزو عفا کمزوري په دبر دا کسانو چې ځان غټ ګڼلیو ورسته وو ته وای آیا نو راغلی تاسو ته انبیا تاسو په دلایلو لار په یو شپه او تیری کې درې شپې تلې بل او نن نن لراله قالو نوای بدای بلا بشک او راغلی قالو نوای فرشته فدعو وبلای اما دعاء الکافر نه دا دعا د کافرانو الا فی ظلال مگر په گمراهی کې په تباہی کې انا بشک موږ لننصرو خامخا امداد کو رسولنا د خپل انبیاو والذین دا کسانو امنو چې مان وروړي په حیات دنیا په ژوند دنیا کې و یوم یقوم الشاد او پار د شبل دګي گواهان یوم پار لا ينفع الظالمین چې فیض وونه کې ظالمانو ته معذرتهم باندې داغي ولهم اللعنه او دې لپاره لعنت دی ولهم سوء الدار او دې لپاره بد کور دی ولقد اتینا موسی الهدى فتاقی اور کړه ما موسی علیہ السلام ته هدایت تورات واورثنا بنی اسرائیل الكتاب او په میراث کې اور کړه موږ بنی اسرائیل ته کتاب هدن چې هدایت دی او باندې له اول باو فرض عقل مون دو صبر کوا صبر کوا مصیبتونو باندې وال برازي کنزل برازي تکلیفونه برازي ټکول برازي خو اسما صبر دا سوال به شملېږي وا وې صبر مې دې بس فصبر صبر کوا ان وعد الله حق بشک دا الله وعد دې شیا چې عذاب بدل کوما غلط کار دی او کله وی عذاب بدل کوم خو تکلیفونو دوستا صبر کوا واستغفر لذنبک اړول غواړه د خپل بوج دی الله زمانه بوجونه واړه وا للی بوجونه دی خدا سبق مې نه یادېږي الله سبق مې دا پیات کا کنزل مې خوري ته بار بار راځي په جمعات کې الله کنزل مې د خلې نه واړه وا واړه وا مو کوټو مو کوچو واستغفر لذنبک الاول والا د خپل بوج دی الله زمانه بوجونه واړه وا مو کوچو واړه وا وسبح بحمد ربک او پاک بیانوا په حکم د خپل رب لګیا دا الله حمد ثنا وایا غلط خبرو په زبانه حمد وایا سبحان الله وایا الحمدلله وایا کدو کدو سبحان الله الحمدلله وایا بالعشی بلا شي بلا شي وخت مازیګر ولې کار او سحر مازیګرم سبحان الله الحمدلله وا سارم وا اذن چې مازیګر یو سوایا او سار بیا بل سوایا نه نه ان الذين بشکا کسا یجادلون چا جګړه کوي فی آیات الله پایتون د الله بغیر سلطان بغیر دلیل چې عطاهم چې د سره ده او د دې غلطو خبرو بدل سره حساب کیږي چې قیامت راشي لارې باشک نشته فیا پر قیامت کې ولکن اکثر الناس لیکن جا د خلقنا لا یمن ایمان وروړي وقال ربكم ادعوني او ویل دي تاسو رب وبلې مال را استجب لكم زب قبول عليكم تاسو ته چغه ان الذين بشکا کسان یسجدون عبادتي چزان غرغني زما ته بندګی رینا سيدخلون جهنم زرد چې دنه بشد جهنم تا داخرين ذلیلا الله الذي الله ذات جعل چې پیدا کړی استاد پر شپه دې لپاره سکون او آرام او کې تاسو فی پای کې و نهار المبصرا قابل دلیدلو قابل لکتلو ان الله بشک لا لزو فضل خامخا خوند فضل الناس په خلق ولکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یشکرون شکریا نه ادا کوي د الله د نعمتونو وګړه دا شکریا نه چې قران د الله راوستې ما قران زده کوما په تفسیر زده کوما کتابونه وېما حدیث د کوم یا الله شکر دې چرته مې څه کوله الله زه د راوستې ما او خپل کور کې دې کتاب تکینو دې ما یا الله دې شکریا او واسه دوه رکعات موږ کوم کله کله چې الله دې ډیره مننه ډیر لوی احسان دی را سره کړی دی چې زه خپل کتاب ته په خپل کور کې کینولم شکریه سو ادا کړ دور کې نه کوړتا ذالکم الله ربکم خالق کل شین دا صفاتون والا الله رب تاسو له پیدا کوونکی دا یو شی دی لا اله الا هو نشته بل حاجت پر کول والا به دی الله نا فانا توفقونکم خطا سوال اورې شوی کذالک یوفک الذین دارنګي واړول واړول شو کسان چې او پایتونو د الله چې انکار وکاو فق دی ته وای چې دا سونی څه تاسو سپتاو دې څه فق وای الله الذی الله ذات جعل لكم الارض چې ګرځول دي الله د بارد مکا پر قرار او اسمان بنان چت وصورکم او شکل درکړې تاسو لا شکل ته وګوره شکل درکړې وا فاحسن صورکم او څه خسته شکل درکړې وګوره دا بدرنګ شکل درکړې خسته کړې دا دا بدرنګ دې هوتا ته خسته کړې او ورزقکم من الطيبات او رزق دې درکړې تاسو د پاکونه لذتناک جوار دي غنم دي سبزیانې بینډۍ دي وګي او ټماټر دي غوخي دي غوشي دي والحي د الله ژوند دی لا اله نشره بل حاجت پر کول والا به دی الله نه نو را مدد کوي غل را مخلصین له الدين چې خالص کوونکی الله ته توحید لاګ د حمدونو دی الله چې پون کې د مخلوقات لري او بشک زمنه کړی شوم ان اعبد الذين د عبادت دا کسانو نه تدعون چې تاسو ته را مدد شوی من دون الله به دی الله نه لما جاءني البينات دا وجداغنا چې راغلي ماته دلایل خزوانی ولتبلغ دې پر سم څه خزوان دې ګور خزوان دې اوس کله وخت دې امر شنو ګډا خو نشه کنه ولتبلغ او دې لپاره چې خو قوي دې او دې لپاره لس کا سره غورځي دومره قوي دې ولتبلغ اجل مسمى خټینګ یو گزارتا او دې لپاره چې تاسو ورسېږئ هغه نیټه مقرره تا هغه نیټه مقرر دا غریب کمزوري ځکان نه دی ولعلکم تعقلون او خامخا چې تاسو دا عقل نه کارواله لګو نه عقل نه کارواله کن یو ځل باندې ټی ته رسېږي نه مرګ یو ځل باندې ها کفن زبان پریو چې کوته چې پایو باندې کفن پروتو والذي يحيي ويميت الله ذات ژوند کول او مړ کول کوي فاذا قضوا امرا کله چې فیصله وکړي او کا فانما یقول له کن فیکون چې نفس اراده وکي نو بشک وي هغه څه ته چې شاء نو فیکون بیا شي یاسین اخر کې مرضی انما امره اذا اراد شيئا اي يقول له اي يقول له كن فيكون شنو بیا شي علم ترى آیات نو ګوري آ کسانو ته چاہے جګړه کوي فی آیات الله فایتون الله کې ان یوسفون کوم خو دی واړو رجو حق نه باطل تا ذالکم دار یذل الله الکافرین مهر گمراه وی الله په کافرانو ذالکم دارنګ به تاسو په عذاب کې په سبب دا چې تاسو تفرحونا مستی کړوا مسیوی دنیا کې بغیر حق نامناسب وبما کنتم تمرعون او په سبب دا چې وې تاسو مست بخل وکاو او به ویلې شي ادخلوا ابواب جهنم ولقد ارسلنا رسلنا رسلا من قبل تاخير رجلو من انبياء سان په منهم بعض دینا انبياء چې موږ بیان کړي پتا او بعض هغه چې موږ بیان نه کړي پتا راغی وما كان لرسول الذي مناسب د پاره یو پیغمبر آیات یا چراتو کی بیا په یو معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله فاذا جاء امر الله نو کله چې دا شو حکم د الله فیصله د الله قضیه بالحق فیصله به شي په حق وخسر هنالك المبتلون او توانی بشي په دا واقع باطل پرس الله الذي الله غزا ته جعل لكم الانام چې ګرځول دي تاسو ته پاره ډنګر دې پاره چې سړیو کې تاسو سوار شي پاره او بعد داغه نه تاکلون خری تاسو ولکم فیها منافع تاسو له پای کې ډېر فیدی دی ول تبلو او د لپاره چې ورسېږي تاسو پاغه حاجتن حاجتن تا چې په سینو تاسو ګری والیا او په دې زناورو په کشتو تحمل ان تاسو رول شي ويريكم خي تاسو ته آیات دلائل خپل د وحدانیت فای آیات الله تنکرون په کم یو د دلائل د الله تاسو انکار کوئ او تاوان شو په دا وخت کې کافران بسم الله الرحمن الرحیم حامیم سورۃ حامیم سجدہ او په دې سورۃ کې سلور اعتراضونه د مشرکین او داغي جوابونه یو اعتراض من خپل وظیفه ته پرېدا ستا په خبره نه پویګو دیم بیگا خوب کې یری دریو ما فلانه ولی راغله و شیطان مرا ولی نو شیطان راغله و نمونه او دا کې دینه پاتې کولی دریم دا مسلې ماتا په بل جب بیان کا او سلورم په یو ځلې باته بیان کا سوشو اعتراضونه سلور دا جوابونه وویل للمشرکین او هلاکت دې لپاره د مشرکینو الذين مشرکین کسان دې لا یوتو نه زکات چې نه ادا کوي زکات او هم دوی په اخر باندې دوی کا انکار کوونکي ان الذين بشکا کسان چې مان وروړو وعملوا الصالحات او عمل نه وکړنیک لهم دې لرا اجر دې غیر ممنون بلا حسابه قلوا پیغمبر انکم آیقینا تاسو لتکم خامها کفر توی بالذی با بادشاہ او خیر چوله پای کی وقت در فی انداز کړي پای کی اقواتها قوتونه داغي فی اربعه ایام فسلورو ورځو فسلورو لمحو فسلورو ساتونو کی سوا السائلین دا پورا جواب دې د پاره ته پوس کوونکو ثم سوا بیا دا ګورا چې برابر له سمای قصه کړي جوړور د اسمان دا وهیا او د اسمان دخان نشته فقال وی الله لها د اسمان او زمکه ته اتیا راشه دواړه که په خوخ یو که په زور نو وی دې دواړو اتین اطوائن رالو من تابدار فقضاهن سبع سماوات فی یومین نو پورا کو دیر را او اسمانونا په دو لمحو په دو رزو و اوحا فی کل سماء امرها او حکم یې کړی پر اسمان کې مناسب کار داغي وزینا السما دنیا او خسته کړي موږ اسمان هغه اسمان چې هغه نږدې دی دنیا ته به مصابیا پړیو وحفظا د پاره د ساتلو ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غالب پوهه بادشاہ فان اعرضوا نقد اعراض وکن فقلوا انذرتكم ذيرون تاسو سائقتن د عذاب نه مس سائقت عاد مسمون پشان تداغا تندر د عادیانو د سمودیانو اذ جاءتهم الرسل کله چې را لغی ته انبیا مخکې زمانہ کې د دینه او من خلفهم او رسو زمانہ کې د دینه پدې الله تعبدو الا الله چې تاسو په بندګی نه دي چا به د الله نه قالو نو دې لو شاء ربنا که خو غشوي زمنګ درب را لګل د انبیاو نو را لګل وي فرشتي ان ان بشک من پاغه مسله ارسلتم چې دالی ګلی شوی تاسو پاغه انکار کوونکو نو مونږ تاسو خبر فاما دونر چا اوسم نم نه منم ستا خبره اوسم نه منم فاما عاد هر چا دیانو نفستكبر و غزان غټو غانو فل ارض پزمکه کې بغیر بغیر توحید نه توحید سره نو او ځان غټو غانو وقالو وی دیمن اشد منا قوه سوک دې ډېر سخت زمنګ نه په قوت کې مونږ طاقت وړو اوس مو زه طاقت وړم ما ځه من اشد منا قوا سوک دې چې تپوس وو کستان ازما اوس کولو والا خوشتا کنه یا خو بیا الله نه مني وې سوک نشتا چې تا زما نه خلاص کی واسطا سوک نشتا چې تا زمانه بچ کی واشتا سوک نشتا چې تا دې مقام کې فریدي وېشتا خوش وغشتا قالوا وای دې من اشد منا قوا سو دا ټول آیاتونه معلوم دي خلکو ته سو ډېر سخت دې زمنګ نه په قوت کې نشتا الله ځوان سو قوت کې اولم یرو دین ان الله الذی بشک الله ذات چې پیدا کړی دی ويوم يحشر اعداء الله الى النار پاور چې پورته وکړي چې دشمنان د الله او ته نو دوی بس په سب کړي چې حتا تر دې اذا ما جاءوها کله چې راځي د قیامت ته نو گواہی به کوي په دې غوګونو دا غي سرګي دا غي سرمنه دا غي بما كانوا يعملون په سبب دا غي چې د عمل کو دنیا کې وقالو وای بدی لجلود ام سلمون قلتا لما شهدتم علينا وظالمانو تاسو مونږ باندې ولی گواہی وکړه قالو نو وای بدا اندامونه باز اندامونو ته گواہی مونږ زکه وکړه ان توقن الله الذي ان توقع كل شيء چې خبره وکړي مونږ باندې الله هغه بادشاہ چې خبرې کړي په ار یو شی باندې مونږ ادا لاس به خبرې شروع کې دا ګوتې بندونه به خبرې شروع کې دا پوز او سترګې غوګونه به خبرې شروع کې په به خبرې شروع کې دا مواجه د کنزل رد بد کوم او الله به خبر نه استان دامونه به دا خبر دی دا به خبرې شروع کې په خپل باندې وسو لګي مور وهو خلقکم او دی الله پیدا کړی تاسو پاول زربانی و الی ترجونو حاد الله تب تاسو واپس کولې شي څه شوی ګړه وما کنتم نه تاسو تستترون پټیدون کې ایش علیکم چې گواہی بو کې پتا سو سمکم غوګون تاسو ولا ابصارکم نو سرګ تاسو ولا جلودکم نو سرمن تاسو ولکن ظننتم لیکن ګمان کاو تاسو ان الله چې بشک الله لا علم نو کوي په دې رواه چې تاسو کوي دا تاسو ګمان دی کنه وذالکم ظنکم الذی دا ګمان تاسو لري چې ګمان کاو تاسو په خپل رب باندې ارضاکم نو هلاک لري دی ګمان تاسو لرا فاصبحتم من خاسر نو وګرځي دی تاسو تاوانی فیسبرو نو کدی صبر کو نو فنار مصلهم نور زید دی دی ویستاتبو کدی ځان ملامت کین فما هم دې معنی دي که دی ځان ملامت کول غواړي نو فماه نبوي دی منن معتبین د ملامتیا قبول شوی نه د دې ملامتیا به قبول اوس ځان ملامت کا ولې زمانه غلط کار شي بیا وداسې نه کو بس ملامتیا دې قبلي الله دې معاف کړي استاد دې معاف کړي کارم غلط کې ما کلم نه دې ځانم نه ملامت کې نو تبای الله دې نه معاف کړي استاد دې نه معاف کړي پلار دې نه معاف کړي ټول یو کار کړی یی چې بس په نو شوم بس ما خپل نه خاطر خبرې وته بیا به جن خبره خاطر بس زه خو دا شکم یی بس په شوې نه ما دا خپل خبره خاطر ما معاف کړه معاف کړه نه معاف کړه خو خپل معاف کړه زه معافي غواړم ته ونه وقيزنا لهم قرنا مسلط کړي موږ دی لرا شیطانان خو په شیطان مسلط دی بېمانه باندې فزینو لهم ما بین ایدیم نو خسته کړي دی ته شیطان عمل چې مخکې دی نو چورستو مخکې غلط کارونه کړی دي او سم غلط کارونه کوي دا او ته شیطان خسته کړی دي وحق عليهم القول او ثابت شوی دا په دې باندې وینا د اضافي اممن په ټولګو کې قد خل چې تاکي تیر شوی دی مخکې د دینا د جنات او د انسانانو نه بشک دی او خاصرین تاوانی وقال الذين كفروا واي وا کسان چې کفر کړي لا تسوای کافران لا تسمعوا لهذا القران ما وردا قران قران د وخت مګدا قران ما وردا ان انکار کوي وقال الذين كفروا واكسان چې کفر کړي اذن من روا ارن الذين چل زکو ارن الذين او خيمنتا اغو دلی از والله انا دې مزه مشرکا چوخی از الله نا چې منګه گمراه کړو مینل جن د جناتو د انسانانو الله موږ دا غوښ قسمه خلقو هيا کنه هغه دوه نفر راته وغیا چې مونږه به لارې کړو د غلط خلکو سره به ولاړو پوش او تاسو ټول ته خلک پته ده چې غلط خلک کم دي او خیا مونږ ته دوه کسان چې مونږه گمراه کړو په زبانو به ګرځم الله مونږ ته او خیا غلط چې مونږ ته د پاسه وګرځو قیامت کې بم وي ليكونا من الاسفلين د دې پاره چې شي دا دوه قسمه خلک د ذلیلونه سوچ ذلت کار کوي نو ذلیل او رسوای کا ان الذين بشکا کسان قالو ګور موږ قرآن ته راځي قرآن ته کینی دین زکې نو دی وینا موږ لغه نالي خلا چې نالي په غاله ولال یو د غلط خلکو سره ولال یو غلط خلکو سره ناز یو هغه ګن موږ لخره لکه ان الذين بشکا کسان قالو شاغوي ربنا الله رب زمنګ الله له ګنده او شتره له اول ته ولال جنتونو وعده شوی وي ان شاء الله موږ سره وعده کوي وعده وشي نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا الله به منګه معاونین تاسو په ژوند دنیا کې او فی الاخره نزیکم فی الاخره او بدلې درکو تاسو نو آخرت کې ولکم فیها ما تشتهی تاسو لوا په دې جنت کې هغه څه چې غواړي تاسو نفسونه ولکم فیها ما تدعون تاسو له په دې کې هغه چې تاسو یې غواړئ په خله نزلا من غفور الرحیم من ما نبکی په مل مسیاد طرف د بخشش کوونکی مهربان ذات نه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله سو د ډېر خستا په بار د وینا دا چا نه چې را بلی خلک الله د الله کتاب ته او عمل او عمل کینی او وای دې انی بشک زم د غاله کې هودن ګنا ولا تستوی الحسنه او نه دې برابر او د غلطو خلکو سره ودرولو ما په غلط مجلس کې دې سار کړم وا شیطان دې نقصانی انه هو السميع العليم پوه شئ کنه مولا غلط خلکو سره باندې کې خلکو سره نو دوی ومن آیاته الليل او باز د نه خدای الله نه د الله په یوال شپه او نهار او ورځ او شمس او نور او قمر او سومې لا تسجدو سجده مکو ان شمس نور او مسومې وجدو لله الذي خلقهن ومن آیات یو باز د نه خدای الله نه د الله په یوالي انک یقینا ته چې ترل ارض وی نبت زمکه لره خاشعتن اوچا ایزا انزلنا علیه الماء کله چې موږ ورو په زمکه باندې وب اهتزت خوشاله شي د زمکه خسته باران شي وربت اوپرشي اوپرسيږي ان الذي بشکا بادشاہ احیاها چې ژوند یې کړی د زمکه لره لمحی الموت خامخا ژوند کوونکې د مړو دی انه علی کل شیء قدیر بشک د الله دی په یو شی باندې قدرت والا ان الذين بشکا کسان الحدون فی آیاتنا چې کجروی کوي پایاتونو زمونږه کې لا یفون علینا دین پټیږي په موږ باندې پټنی دی په موږ افهم یلقا فی النار آیا سوچ غردول شي پور کې خیرون دا غره دی اما یاتی امن یوم القیامه که موږ ګرځولې وې دې قرآن لرا قرآنا لستلې شوې اعجمین په جبه عجمۍ قالو نخامغا دی بویلی وی لولا فصل آیاتو ولی واضح شوی ندی آیاتو ندی عجمی و عربی بیا بویلی وی چې قرآن دی عجمی او پیغمبر دی عربی وایا پیغمبر هو دا قران د پر دا کسانو دی چې ایمان وروړي هدایت او شفا او کسان چې ایمان وروړي په وګونو دای کې دروندواله او هو دا قران په دې امن بوج ها اولایک نو دا کسان ولولا کلمت سبقت کنوی حکم مخی شوی طرف در افسانا لقضی بینهم نو فیصله به شوی وده تر مینزا و انهم لفی شک منو مریب او یقینا دی خامخا په شک کری منو دی کتاب نمریب کامل شک والا ومن عملا چا چا عمل کو صالحا نی فل نفس نو ځان له فیض او کړه ایک قران زده کو د دین کار او کو حفظ او کو ها نو ځان له الله فیض او کړه